په خپلو روزنو کې محیط او چاپیریال ته ډیر زیات ارزښت ورکوه ځکه د انسان په فکری او علمی روزنه کې د چاپیریال لویه ونډه او لوی رول وي که هغه د کور چاپیریال وي او که د مدرسې او یا د اوسیدو د سیمې انسان چې په کوم چاپیریال کې اوسیږي د هغه اغیزې په غیر شعوري توګه پر هغه پریوځي موږ په خپل ورځني ژوند کې وینو چې یو ډیر صالح نیک او ایماندار شخص به وي خو د یو څو غلطو او ناصالحو خلکو سره به په څو ورځو تیرولو او ناسته پاسته کې د هغه ټول صالح او نیک عملونه برباد شي له منځه به ولاړ شي او د هغوی په شان به په بدیو او غلطو کارونو اخته شي همداسې یو ډیر خراب او بد سړی به وي خو چې د ښو او صالحو خلکو سره یو څو ورځې ناسته او مجلس وشي نو د ګناهونو څخه توبهګار او په سمه لار روان شي دغه حقیقت ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړې رسول الله فرمایی هر ماشوم په فطري توګه نیک او صالح پیدا کیږي بیا د هغه مور پلار هغه د خپل بچی یا یهودی کوي او یا عیسوي کوي او یا د هغه نه مجوسی جوړوي که ماشوم چې په هرې کورنۍ کې دنیا ته سترګې غړوي نو هغه په فطري توګه باندې نیک او صالح پیدا کیږي نو که مور و پلار د خپل د دې نوي اولاد سالمه تربیت وکړه او د دې ښه روزنه یې وکړه هغه به دین طرف ته متوجه او که خدای مکړه مور و پلار په بدو باندې اخته ول او د خپل د اولاد روزنې او تربیت ته کله هم توجه ونه کړه نو اولاد به هم په بدو باندې اخته پاکه او سالمه ټولنه او ښه صحت او ناسته انسان ته د ښه او نیک انسان کېدو فرصت برابروي نیکی او صالح عمل ته چمتو کوي په داسې حال کې چې خرابه او ناسالمه ټولنه خراب صحبت او مجلس انسان د بدیو لور ته برابروي ځکه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل رواه ترمزی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی انسان د خپل ملګري او دوست پر دین وي ځکه نو له تاسو څخه هر یوه ته غور او فکر په کار دی چې د هغه دوستی او ملګري له چا سره ده په دې دې پوه شي غور او فکر دې وکړي چې د دې دوستی او د دې ملګرتیا د چا سره ده که د ښه انسان سره دوستی او ملګري وه نو دا به هم ښه وي او که د بدو سره د فاسدو سره د دیو ناسته ولاړه او ملګرتیا وه دا به هم فاسد ګرځي که کوم تخم په ښه ځمکه کې وشیندل شي او هغې ته مناسبه آو به هوا پر وخت سره او پارو ورکړی شي او نور ښه پاملرنه وشي نو پرته له شکه نتیجه به ښه حاصل او ښه فصل وي اما کله چې دغه تخم ته د سمې ځمکې ترڅنګ نه مناسبه آب و هوا وي او نه هم پر وخت هغې ته سر او پارو ورکړی شي نو داسې تخم به ضرور شنډ او بې ثمره پاتې کیږي دغه حال د انساني طبیعت او فطرت هم دی له همدې کبله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو کرامو د روزنې په لړ کې د دې خبرې خاص لحاظ ساتلو چې د هغوی لپاره داسې یوه ټولنه او چاپیریال برابر او مساعد شي چیرته چې د هغوی استعدادونه په سمه او رغنیزه توګه وده وکړي تر ټولو لومړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فضا او چاپیریال د مساعدولو هڅه وکړه خو کله چې د مکې ټولنیزې فضا دا په اثبات ورسوله چې مکه د دې لپاره چمتو نه ده د هغې په لمن کې چې څومره ملغررې وې هغه یې لا له وړاندې ټولې اسلام ته سپارلي دي اوس د هغې سره پرته د خس او خاشاکو نور هیڅ هم نشته او هغه د خپلو کوڅو او درو فضا کې دې ته چمتو نه ده چې د رغنیز او ایجابي اړخه د بلنې او روزنې لپاره مفیده او ګټوره وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حبشې ته مخ واړولو او په دې فکر او هیله یې خپلو صحابه و کرامو رضی الله عنهم ته د حبشې په لور د هجرت اجازه ورکړه چې د حبشې ځمکه او خاوره به د اصلاح روزنې بلنې او تبلیغ له نظره د مکې څخه غوره او بهتره وي د حبشې واکمن نجاشي لوړ کردار او پراخ زړه ور وښود خو بیا هم د هغه ځای عیسايي چارواکو دا په ډاګه کړه چې د حبشې ځمکه هم د رزالت توطیو او دسیسو څخه خالي نه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه پس طایف ته مخه کړه ولې د هغه ځای سخت زړی قیادت او مشرتابه په لومړي پړاو او مرحله کې دا ثابته کړه چې طایف د ظاهري سمسورتیا او تازګي سره سره د روحاني روزنې او تربیت لپاره مساعد نه دی دغه مهال و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر د یسرب په لور واوښت او د یسرب څخه راغلی د باد نسیم لومړۍ څپې دا ثابته کړه چې د اسلام د خپرېدو غوړېدو ودې او د یو باثباته دولت د رامنځته کولو لپاره د مدینې چاپیریال او فضا ډیره مساعده او مناسبه ده که څه هم د دې لپاره به ډیرو قربانیو ته اړتیا پیښیږي ځکه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته د مدینې په لورې د هجرت اجازه ورکړه او په آخر کې خپله هم د خپل خاص ملګري حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مدینې ته ولاړ د هجرت دا سپېڅلی او مبارک سفر یوازې د مجبوري او بېوسي له مخې ونه شو یوازې د مکې د خلکو د ظلم او ربړونو او تکالیفونو څخه په تنګ راتللو یې غوره نه که بلکې د دې هجرت تر شا یو ستر او عظیم هدف او مقصد پروت او هغه دا چې د اسلامي غورځنګ او تحریک د کامیابی آخری مرحلې ته د رسولو لپاره او خپلو صحابه و کرامو ته د دین د نافذولو، ټینګولو او خپرولو لپاره د چمتووالي او تیاری لپاره د داسې ځای ضرورت و چې ټولنیزه فضا او چاپېریال د دوی لپاره مساعد وي او دا سعادت او شرف د یثرب یعنې د مدینې په برخه شو. کومه چې وروسته د مدینة الرسول په نامه یاده شوه په اسلامي تاریخ کې د هجرت دا پیښه د اسلامي تحریک او خوځښت لپاره یو نوی لوری او پړاو و رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه و کرامو لپاره د داسې ځای د پیدا کولو په لټه کې وو چیرې چې وکولی شي د هغوی دننه د کردار ټولو اړخونو ته وده او پرمختګ ورکړي او د اسلامي دولت اړوند د ټولو مسؤلیتونو د اجرا کولو او پر ځای کولو استعدادونه په هغوی کې پیدا او د دې په خوا کې هغوی ته عملي روزنه هم ورکړی شي د خپلو صحابه و کرامو رضی الله عنهم د روزنې او تربیت په لړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای او چاپیریال ته څومره پاملرنه وکړه د دې د اټکل معلومولو لپاره د هجرت دغه یو واقعه او پیښه کافي ده د انسان په اصلاح او روزنه کې ځای او چاپیریال څومره لور لري د دې څرګندونه او وضاحت په خپله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې پیښې او واقعې په بیانولو کې داسې کړی دی عن ابي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأعطاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفس فهل له من توبة فقال الله فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض السوء فانطلق حتى إذا نسف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال ملائكة الرحمة جاء طائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقال ملائكة العذاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له تاسو څخه په مخکینیو خلکو کې یو کس و چې هغه نهه نوي قتلونه کړي ول بیا هغه یو ورځ له چا څخه پوښتنه وکړه چې پر ځمکه د ټولو څخه ډیر پوه او علم لرونکی کس څوک دی هغه ورته د کوم راهب آدرس ورکه او دا هغه راهب ته ورغی او ورته ویل ما نه نهه نوي کسان وژل شوي آیا زما لپاره د توبې کومه لاره او چانس شته دی راهب ورته ویل نه د دې په اورېدو سره هغه هغه راهب هم وواجه او په دې ډول خبره سلو ته ورسېدله هغه بیا وپوښتل چې پر ځمکه تر ټولو پوه کس څوک دی خلکو هغه ته د یو عالم په اړه وویل هماغه عالم ته ورغی او ورته ویل ما سل کسان وژلي دي آیا زما لپاره د توبې کوم شکل شته عالم ویل هو ستا او ستا د توبې ترمنځ څوک خنډ کیدای شي ته داسې وکړه چې فلانی سیمې ته ولاړ شه هلته څه خلک دي الله په عبادت بوخت دي ته د هغوی سره د الله تعالی عبادت شروع کړه او خپل قوم او سیمې ته مه راځه ځکه چې دا خرابه او ناسالمه سیمه ده همدا و چې هغه شخص د هماغه سیمې لور ته روان شو نیمه لار مزل به کړی و چې ناڅاپي مرګ ورته راغی د هغه د روح ویستلو او قبض کولو په لړ کې د رحمت او عذاب د پرښتو ترمنځ اختلاف پیدا شو د رحمت پرښتو ویل دې سړي د زړه له اخلاصه توبه کړې او مړ شوی د عذاب پرښتو ویل ده تر اوسه هیڅ ښه عمل هم نه دی کړی په دې کې وه چې یوه پرښته د انسان په څیره کې راښکاره شوه پرښتو هغه خپله منځګړې او ثالثه وټاکله هغه ورته وویل د دواړو سیمو ترمنځ ځمکه اندازه کړئ چې کومې سیمې ته نږدې و په هماغې کې وشمېرئ ځکه نو هغوی ځمکه اندازه کړه چې په نتیجه کې هغه نیکې سیمې ته نږدې وموند له کومې نه چې هغه اراده کړې وه ځکه نو د هغه روح د رحمت پر رښتو واخیست او په ځینې روایتونو کې راځي چې په خپلې سینې به باندې هغې ځمکې طرف ته وڅښېد او په ځینې روایتو کې دا هم راځي چې الله رب العزت ځمکې ته ویلې چې د کم ځای نه را روان شوی هغه طرف ته اوږده شي او کمې طرف ته چې روان دی هغه نږدې شي د دې حدیث څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې صالحه او سالمه ټولنه ښه او نیک ملګری د سیرت او